بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو په مخکینیو خپرونو کې موږ په دې باندې وغږېدلو چې اعتبار خاتمې لره دی که خاتمه په ایمان باندې وي نو کامیابي یقیني ده یو نه یو ورځ به الله رب العزت تا جنت ته داخلوي او که خدای مو کړه خاتمه خرابه شوه نو بیا به د همیشه دپاره دا انسان برباد او ذلیل وي نو په دې وجه ایمان باندې خاتمې دپاره لوی لوی خلک ویرېدل او رپېدل او د لویو لویو خلکو خپې په آخر وخت کې وښویېدې په دې وجه هر حال کې د الله نه ویرېدل په کار دي او د استقامت دعا غوښتل په کار دي په دې سلسله کې عبرت دپاره او ستاسې په زړونو کې فکر پیدا کولو دپاره ځینې واقعیت ما ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړل په تېره شوې خپرونه کې د بلعم بن باورا واقعه هم په دې سلسله کې ما تاسو ته بیان کړه په دې سلسله کې تاسې آخري واقعه واورئ چې ډېره عجیبه او عبرتناکه واقعه ده شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله چې د دې نوم سره علما آشنا دي په خپل کتاب کې هغه کتاب دی په نامه د آب بیتی په اردو ژبه کې دی او په خپل نورو کتابونو کې دا واقعه په تفصیل سره لیکلې ده او مفتی محمد شفیع رحمه الله په دې واقعه باندې مستقله یوه رساله لیکلې ده دا واقعه ډیره عجیبه واقعه ده او ډیره عبرتناکه هم ده هغه واقعه دا ده چې یو بزرګ و په نامه د شیخ ابو عبدالله اندلوسی چې د اکابرو اولیاو نه و د الله ولی و دوست و په زرګونو مدرسې او همدارنګه په زرګونو مریدان او په زرګونو مخلصین یې درلودل او د هغه د برکته په زرګونو مدرسې آبادوي حضرت جنید بغدادي رحمه الله او همدارنګه حضرت شبلی رحمه الله هم د هغه شان او مریدان ول نو یو ځلي شیخ ابو عبدالله اندلسي د سفر په ارادې سره د خپل کور نه ووتلو چې دې سره تقریبا په زرګونه شاګردان هم ورسره ول او دې سفر کې جنید بغدادي او حضرت شبلي رحمه الله دواړه هم ورسره ول حضرت شبلي رحمه الله فرمایي ابو عبدالله اندلسي سره زموږ قافله په خیرت سره روانه وه چې په لاره کې د عیسایانو په یو کلي باندې زموږ تیریدل وشول د عیسایانو کله و په هغه تیریدلو د مانځه وخت په ختمېدو و د مانځه کم وخت پاتې و په کلي کې موږ اوبه پیدا نه کړې د اوبو د تلاش کې موږ د کلي نه بهر ووتلو چې چیرته بهر اوبه پیدا کړو نو کلي نه چې کله بهر ووتلو هلته یوه کوهي او څا اوبو وه چې هلته یو څو جنکیو د هغې کوهي نه د خپل لوښي ډکول اوبه یې پکې اخیستلې نو د ابو عبدالله اندلسي نظر په هغه جنکیو کې په یوې جنۍ باندې پرېوت د هغې سره خبرې اترې وکړې او په دې خبرو کولا سره او د دې نظر پرېوتلو سره د شیخ حالت بدل شو همغلته یې سر په ځمکه باندې کېښود او سرښکته کېناست درې ورځې پورې تېرې شوې، شیخ په ځمکه باندې سر ښکته کړی ناست و، نه یې خوراک کاوه او نه یې څښاک کاوه، نه یې د چا سره خبرې کولې. حضرت شبلي فرمایي چې موږ ټول قافلې والا پریشانه وو هیڅ نه پوهېدلو چې په شیخ باندې څه وشول په درېیمه ورځ باندې ما جرأت وکړه عرض مې وکړه چې شیخ صاحب ستاسو د حالت نه ستاسو ټول مریدان پریشانه دي څه ووایئ او څه وښیئ څه واقع پېښه شوې نو شیخ زموږ طرف ته متوجه شو ویل چې درې ورځې مخکې په دې کوهي باندې کومه جنۍ چې ما لیدلې وه او خبرې اترې مې ورسره کړې وې د هغې محبت په ما باندې دومره غالب راغلی دی چې په ټولو اندامونو باندې د دې قابو دی اوس زه د دې ځای نه نور نشم تللی دلته به ناست حضرت شبلی چې کله دا خبره د پیر نه واورېدله نو عرض یې وکړ چې حضرت تاسو د عراق د خلکو پیر او مرشد یاستئ دولس زره یا پنځلس زره مریدان لرئ تاسې د قرآن کریم په طفیل موږ ټول رسوا نه کړئ دا خبره مه کوه شیخ ابو عبدالله ورته وایي چې د الله تعالی تقدیر نافذ شوی دی زما نه د ولایت جامې اخیستې شوې دي د هدایت علامات زما نه وچت شول اوس کار زما په وس کې نه دی پاتې دا یې ویل او په ژړا شو حضرت شبلی فرمایي چې د دې خبرې په اوریدو سره موږ ټول سخت حیران شو او پریشوانه شو او ټول د غم نه ژړل ټولو د غم نه ژړل نو آخر کې موږ مجبوره شو شیخ هم په دې پرېښود موږ ټول پرې روان شو لاړو چې کله بغداد ته راغلو نو دا واقعیت هلته موږ خلکو ته واورول د شیخ واقعیت چې کله خلکو واورېدل نو په چوغو چوغو یې ژړا شروع کړه او ډیر هغه مخلصین چې د شیخ ول د دې واقعې په اورېدلو سره د غم نه داسې کمزوري شو چې د هغو روح د بدن نه ووتل مړه شول مدرسې هم خرابې شوې شاګردان هم ورک شول هغه د ذکر حلقې هم خرابې شوې او د شیخ مریدانو ټولو الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړي او ژړلې چې ای پروردګاره ای مقلب القلوبه ای د زړه اړوونکیه زموږ د شیخ زړه واړوي شیخ ته دوباره هدایت وکړي حضرت شبلی فرمایي چې همدغه حالت کې زمونږ جدایی او د شیخ نه یو کال پوره تیر شو یو کال پس موږ ته دا خیال راغی چې لاړ شو د شیخ خبر واخلو چې هغه څه وکړه او څه وشول پې نو حضرت شبلی فرمایي چې موږ څو ملګري سفر وکړه هغه کلي ته ورسېدلو کوم ځای چې هلته موږ شیخ پریښی و د هغه ځای د خلکو نه موږ د شیخ پوښتنه وه چې شیخ چیرته دی ابو عبدالله اندلسي چیرته دی نو د کلي خلکو وویل چې هغه په ځنګل کې خنزیران څروي موږ ویل چې معاذ الله ثم معاذ الله دا څه واقعه ده نو د کلي که خلکو ویل چې هغه دلته د سردار لور سره واده وکړه نو د جنۍ پلار هغه ته ویلې چې خپل لور تا ته زه په دې شرط باندې درکوم چې ته به په ځنګل کې زمونږ خنزیران څروې نو هغه ورسره ومنله او اوس په ځنګل کې خنزیران څروي ته شبلي فرمایي چې د دې حالاتو په اورېدا موږ سره د غم د حد کم اندازه پاتې نه شو یعنې غم هم نور هم زیات شو او د سترګو نه اوښکې روانې شوې حضرت شبلی فرمایي چې به هر حال موږ خپل زړونه مزګړ هغه ځنګل ته ورسېدو چیرته چې هغه خنزیران څرول وملیدل چې شیخ په سر باندې د نصاراو خولې ایښې ده او په ملا یې زنار یعنې د هندوانو کمربند تړلی دی او د خنزیرانو مخې ته ولاړ دی او په هغه امسا یې ډډه ولې په کومه امسا به چې کله کله د واز او خطبې په دوران کې ډډه لګوله نو چې کله شیخ موږ ولیدو سر یې ښکته که حضرت شبلی فرمایي چې موږ نږدې ورغلو او موږ ورته چې السلام علیکم شیخ په مزه غوندې ویلې شو علیکم السلام حضرت شبلی فرمایي چې ما ورته ویلې چې ای شیخه دومره ډیر علم او د دومره ډیر فضل باوجود د احادیثو او د تفسیر علم له نورو سره سره ستاسو نه څه حال جوړ شوی دی ستاسو نن څه حال جوړ شوی شیخ جواب راکړه چې زما ورونو زما د وس نه خبره نه ده حضرت شبلی فرمایي چې شیخ جواب راکړه چې زما ورونو زما د وس خبره نه ده زما مولا چې څنګه غوښتل هغه یې وکړل د دومره نږدې کولو باوجود یې چې کله وغوښتل زه د خپل دروازې نه لرې وغورځولم ویې شړلم او د الله قضا څوک نشي رد کولی زما ورونو د الله تعالی د قهر او غضب نه ویرېږئ په خپل علم او فضل باندې کله هم غرور ونه کړئ کبر ونه کړئ د دې نه پسې آسمان طرف ته زر وچکه او ویې ویل چې زما مولا زما ګمان خو ستا په باره کې داسې نه و چې ته به ما ذلیل او خوار کړې او د خپلې دروازې نه به مې وباسې دا یې وویل او په چغو چغو یې ژړل شروع کړل موږ هم د شیخ سره وژړل حتی هغه لیکي مفتي شفیع صاحب د دې آواز په اورېدو سره هغه خنزیران هم راټول شول او هغوی هم ژړل حضرت شبلی فرمایی چې ما عرض وکړ چې ای شیخه تاسو د قرآن حافظ وئ او تاسو به قرآن په اوو قرائتونو سره لوستلو اوس هم تاسو ته قرآن یاد دی یا د هغې څه آیت تاسو ته یاد دی نو شیخ وفرمیل چې زما ورونو ما ته دوه آیتونو نه سوا هیڅ یاد نه دي او په هغو دوه آیتونو کې ړومبنی آیت دا دی چې الله فرمایی ومن یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء څوک چې الله تعالی ذلیل کړي هغه ته څوک بې عزت نشي ورکولی بېشک الله چې څه غواړي هغه کوي او دویم آیت دا دی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل چا چې د ایمان په بدله کې کفر اختیار کو یعنی ایمان یې پرېښود کفر یې غوره که یقینا هغه د نیغې لارې نه ګمراه شو حضرت شبلی عرض وکړه چې ای شیخه تاسو ته دېرش زره حدیثونه سره د سند نه یاد وه آیا اوس د هغې نه څه حدیث تاسو ته یاد دی نو شیخ وفرمایل صرف یو حدیث راته یاد دی چې رسول الله فرمایی من بدل دینه فقتلوه کوم سړی چې خپل دین بدل کړي هغه قتل کړئ هغه ووژنئ حضرت شبلی فرمایی د شیخ دا حال چې موږ ولیدو ناامیده واپس بغداد طرف ته روان شو درې ورځې موږ سفر وکړ په درېیمه ورځ روان و چې موږ ته په لاره کې یو نهر او یو سیند مخې ته راغی موږ ولیدل چې شیخ د هغه نهر غسل وکړو او راووتلو او په اوچت آواز سره د شهادت کلمه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله حضرت شلی چې کله د شمې شهادت چې موږ واورېده موږ د خوشحالي څه حد نه و نو موږ د ځان سره شیخ بغداد ته راوستلو په لاره کې موږ د شیخ نه پوښتنه وکړه ستاسو د دې امتحان سبب څه ولی الله دومره لویه تبدیلي په تاسو باندې راوستله نو شیخ جواب راکړه چې موږ ټول کله سفر کولو سفر کې روان وو نو کله چې د دې عیسایانو په کلي ته ورسېدو نو په بتخانو هغه بتخانو باندې چې کله موږ تېرېدلو او چې کله هغه آتش پرستی او صلیب موږ ولیده چې هغوی ټول د الله تعالی په عبادت کې نه بلکې د غیر الله په عبادت کې مشغول ول نو زما په زړه کې تکبر او لویي پیدا شوه چې موږ مؤمنان او موحد یو د یو الله عبادت کوونکي یو او دا کافران څومره کمبخته جاهلان او ناپوهه دي چې د بې ساه او بې عقله څیزونو عبادت کې لګیا دي بس دا خیال راتلل و چې هم په دغه وخت کې د غیب نه یو آواز راغی چې دا د ایمان او تحوید ستا څه ذاتي کمال نه دی د ایمان او توحید ستا څه ذاتي کمال نه دی هر څه زموږ توفیق سره میلاویږي آیا ته خپل ایمان په خپل اختیار کې ګڼې چې په دې وجې سره ته دوی سپک ګڼې اوس به موږ تا ته دروښیو چې آیا ایمان ستا په اختیار کې دی که نه دی نو حضرت شیخ فرمایي چې ما ته دا احساس وشو چې ګویا یوه مرغۍ زما د زړه نه والوتله چې دا په حقیقت کې ایمان و دا د الله امتحان و په هغه باندې قدرمنو اورېدونکو خپرونه دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ د دې پور او واقعې نه زما هم دا مقصد و چې ایمان زموږ په اختیار کې نه څه وخت موږ تاسې په امتحان او په خطره کې راګیرېدی شو هر کله چې د دومره لویو لویو خلکو دا حال دی نو زموږ ایمان خو هسې هم د ګناهونو په وجه ډېر زیات کمزوری دی دا خو د شیطان یوه دوکه او یوه ډیکه هم نشي برداشت کولی نو په دې خیال کې مسلمانانو ورونو مو اوسېږئ چې موږ مسلمان یو او زموږ نجات یقیني دی یو نه یو ورځ به نجات موږ ته ضرور میلاویږي خو اصل اعتبار نو خاتمې لره دی او د دې ضمانت چا سره هم نشته چې د ایمان کوم دولت چې نن موږ سره شته هغه به سبا پورې وي او آخرت پورې به هغه موږ سره وي او ځان سره به وړو دا ضمانت هیچا سره نشته نو اوس د ښې خاتمې لاملونه او اسباب څه دي او د بدې خاتمې لاملونه او اسباب څه دي زه غواړم که تاسې غواړئ چې ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې هغه اسباب زه تاسو ته بیانوم په غور سره یې واورئ ړومبنی لامل او سبب د ښې خاتمې هغه د وسیلې دعا ده څوک چې د وسیلې دعا تل له پاره ولولي انشاءالله چې الله رب العزت به هغه ته د ښې خاتمې دولت ورنصیب کړي هغه دا ده چې کله معذن آزان کوي نو د آزان جواب په مستونې طریقې سره تاسې ووایئ بیا یو ځل درود شریف ووایئ او د هغې نه پس د وسیلې دعا چې اللهم رب هذه الدعوت التامه چې هغه به الله تعالی یو انسان ته ورکوي او محمد رسول الله ویل چې د الله د رحمت نه زه امید لرم چې هغه انسان به زه یم نو تاسو زما دپاره د الله تعالی نه د وسیلې مقام غواړئ کوم سړی چې د اذان نه پس د وسیلې دعا لولي نو محمد رسول الله فرمایلی دي چې حلت له شفاعتي زما شفاعت د هغه دپاره شو زما شفاعت هغه دپاره ثابت شو زما د شفاعت هغه مستحق شو د قیامت په ورځ به زه د هغه شفاعت وم ملا علي قاري رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې لیکلي دي چې په دې حدیث کې د وسیلې د دعا لوستونکي دپاره د ښه خاتمې زیری دی چې د داسې سړي خاتمه به انشاءالله ایمان باندې کیږي ځکه چې د قیامت په ورځ به محمد رسول الله شفاعت صرف ایمان والاو لروي کفارو لا به نه وي په دې وجه قدرمنو اوریدونکو د وسیلې دعا ښه اهتمام کوئ یعنې د اذان د دعا ښه اهتمام کوئ تر دې چې مسئله دا ده که څوک قرآن تلاوت کوي او اذان شروع شي نو هغه ته پکار ده چې تلاوت بند کړي او قرآن کریم بند کړي ډیر په توجه سره اذان واوري او د هغې جواب ورکړي بیا په آخر کې د وسیلې دعا ووایي دغه شان که بله څه وظیفه وایي نو وظیفه دې بنده کړي د اذان جواب دې ورکړي او د وسیلې دعا دې ووایي او دلته بله فایده هم شته دی چې د وسیلې دعا لستلو نه پس چې کومه دعا غواړې هغه دعا به ضرور الله درته قبلوي تاسو تجربه وکړئ ځکه چې د درود درود او د وسیلې دعا الله نه ردوي نو که دې دواړو دعاګانو سره تاسو یوه بله دعا هم هم شریکه کړه نو دا درې واه دعاګانې د الله دربار ته لاړې شو نو الله د ټولو نه کرم کوونکی زیات دی هیله ده چې الله رب العزت ستاسو دا درېیمه دعا هم قبوله کړي دویم سبب د مسواک سنت ادا کول دا د ښې خاتمې د اسبابو ځینې یو سبب دی یو خو مسواک کولو سره د مونځ ثواب او یا چنده زیاتیږي دویم عالمانو د مسواک ډېرې زیاتې فایدې بیان کړي دي د هغې نه یې فایده دا هم بیان کړې چې څوک مسواک استعمالوي د مرګ په وخت کې به الله هغه ته د شهادت کلمه نصیبوي دریم دا چې د خپل د نظر حفاظت کوئ حدیث قدسی ده چې الله رب العزت فرمایي چې نظر د ابلیس د غشو نه یو غشی دی څوک چې زما د ویرې نه خپل نظر د غلط ځای نه لرې کړي زه به د دغه عمل په بدله کې هغسې ایمان ورنصیب کړم چې د هغې خوږوالی او حلاوت به د هغه په زړه کې پروت وي ملا علي قاري رحمه الله لیکلي چاته چې د ایمان حلاوت ورنصیب شي هغه به بیا د هغه زړه نه کله هم ونه وځي نو هغه څوک چې د خپل نظر ساتي د خپل نظر محفوظ ساتي الله رب العزت به د هغه آخره خاتمه هم په ایمان سره تمامه کړي او که په دې دوران کې هغه ته مرګ راغی نو د شهادت د مرګ ثواب به هغه ته میلاویږي اګر که په خپله بستره باندې هغه مړ شوی وي او زموږ علماو لیکلي چې د دې عمل باندې د خاتمې زیری ورکړی شوی دی هغه څوک چې دا درې آیتونه هر وخت وایي نو الله رب العزت به د هغه خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي ځکه چې شهادت خو د ایمان والاو ته الله نصیب کوي کافر ته دا مرتبه او اعزاز چیرته حاصل چیرته حاصلیږي نو د دې د تلاوت کولو طریقه دا ده چې اول درې ځله دا خاص اعوذ بالله ووایي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم درې ځلې به دا ووایي چې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم د دې نه پس یو ځل د سورت حشر آخري درې آیتونه ولولئ نو الله رب العزت به ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې تماموي او تاسې به الله تاسو ته به الله رب العزت د شهید در درجه او مرتبه درکوي اگر که تاسو په خپله بستره باندې مړه شئ الله دې موږ ته توفیق راکړي او الله رب العزت دې زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي دا د نیکې خاتمې اسباب و انشاءالله په بلې خپرونې کې به د بدې خاتمې اسباب تاسو ته هم تفصیلا وړاندې کړی شي نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پا پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي اول د نورو نه رابېلو بیا له ځانه دې کړم